بسم الله الرحمن الرحیم موږ او تاسو دریم درس خلاص کو د الله په توفیق سره اوس به ان شاء الله څلورم درس شروع کوو په دریم درس کې موږ او تاسو د مقلدینو مشرکینو فنځه شبهات خلاص کړي چې د الله عزوجل په توفیق سره موږ د هغوی جوابونه وکړل اوس به ان شاء الله څلورم در شروع کوو او شپږمه شبهه پر شپږمه شبهه باندې موږ او تاسو درس درولې وو دا نورې به بیا په دا نورې شبهات به بیا په دا څلورم درس کې وایو شپږمه شبهه شپږمه شبهه او زخرف القول مقلدینو د دې امت یهودیانو و خلکو ته دا اچولې ده چې د جرح او تعدیل په باب کې د ملا خبره منل دا هم تقلید ده جواب زموږ له طرفه و مقلدینو ته جواب موږ وایو چې د یو عالم د یو راوي په باره کې خبر ورکول دي دا د عالم مشاهده ده دا د عالم رایه نه ده یعنی دغه عالم دغه راوي لیدلی ده چې کمزوری ده یا دروغجن ده نو دغه عالم موږ د لارښوونکي په شکل کې اخلو او د تقلید په شکل کې نه اخلو. د مثال په ډول د دې راوي په باره کې که موږ ته څومره قوي دلیل میلاو شوی، موږ هغه اخلو، هغه بل مخ کې کمزوری پریدو په دا قوي عمل کوو، نو دا اتباع شوه، تقلید نه شوی. همدا وجه ده چې که اصول حدیث مو ویلي وي. چې د جارح علم جرح مبهمه نه ده قبوله چې ورسره دلیل د مشاهدې را نه وړي نو دا خبره ګورئ بیرته رد د تقلید ده دا خلاص شوه اومه شبهه او زخرف القول دا د بندګانو بندګانو مقلدینو و خلکو ته دا اچولې ده چې د مفسرینو تفسیر او ترجمه منل دا هم تقلید ده جواب زموږ له طرفه او مقلدینو ته جواب تفسیر او ترجمه منل دا تقلید نه ده ځکه چې مفسرین سند راوړي او په دلیل یې کوي او که یې د یو آیات توجیح کړی وي او هغه د آیات یا حدیث خلاف وي نو هغه کم څوک چې ځان ته مسلمان وایي هغه نه ورسره مني دا خلاص شو اتمه شبهه او زخرف القول د مقلدینو خودساخته وضعي قانونسازانو و خلکو ته دا اچولې ده چې د صحابه کرامو په وخت کښې خلکو له علماو پوښتنې کړې دي دا نو هم تقلید شوی جواب زموږ له طرفه او مقلدینو ته جواب موږ وایو چې د صحابه کرامو په وخت کې به امیانو له علماو څخه داسې پوښتنې کولې چې په دې مسئله کې د قرآن او حدیث څه حکم ده او داسې پوښتنې خو یې نه ورڅخه کولې چې مولوي صاحب ستا په دې مسئله کې څه رایه ده یا مطلق به په بس په ملا پسې د دوسې ملا څه وویل هغه به منو بس په هغه به عمل کوو بیا به د قرآن او حدیث خبرې ته نه ګورو نو دا رنګه خو نه کول او که به د دغه عالم خبره له قرآن او یا حدیث سره په ټکر کې راغله نو هغه د قرآن او حدیث په خبره به یې عمل کاوی او د عالم خبره به یې پرېښوده او په قرآن او حدیث کې به یې د خپلو ملایانو د خبرو برابرولو لپاره تاویل نه کاوی او نه یې په دین کې تنظیمونه جوړ کړي ول چې بعضو به ویل موږ خو مسعودي مذهب والا یو مسعودیان یو او بعضو به ویل چې موږ خو عباسي مذهب والا یو عباسیان یو او بعضو به ویل موږ خو عمري مذهب والا یو عمریان یو وغیره یعنې داسې نه ول او نه به یې د یو عالم د خبرې په مقابل کې د رسول الله په سنت طریقو پورې ټوقې کولې او داسې نه کول او نه به یې د رسول الله له خبرې سره تعصب کاوی او نه به یې د الله په اسماو او صفاتو کې تاویل کاوی او چې یو چا به په دې خبر کړل د دا علم خبره د دا علم د دا کم علم په خبره باندې چې تاسو عمل کوئ دا له قرآن او یا حدیث سره په ټکر کې ده نو دوی به د هغه کس ډیر شکر ادا کړو او د هغه احترام به یې وکړو په دې وجه چې تا موږ ته صحیح دین راوښودلو او هغه کس ته به یې داسې نه ویلو چې ته خو مذهبونه نه منې او یا ته خو اختلافات جوړوې او یا د علماو او مشرانو خبرو ته په سپکه ګورې داسې یې نه ویل او اوس نو راشئ د دې زمانې د مقلدینو اعمالو ته وګورئ اول خالص تش په نامه یو ملا نعمان د ثابت زوی کوپې والا په هغه پسې په خپلو ګمانو روان شوي دي چې د ابا حنیفه په تعبیداري نه الله امر کړی ده او نه یې په قرآن او حدیث کښې نوم شته او نه یې په قبر کې له چا څخه پوښتنه کیږي او دومره د ابا حنیفه په نشه کې راغلي دي چې و خپلو ځانو ته لا هم چې وخپلو ځانو ته لا هم حنفیان وای العیاذ بالله او په دین کې تنظیمونه جوړ کړي دي څوک خپلو ځانو ته حنفیان وایاست چې موږ حنفي مذهب والا یو او څوک ځان ته شافعي مذهب والا او څوک ځان ته حنبلي مذهب والا او څوک ځان ته مالکي مذهب والا وغیره او یو مذهب والا او هغه بل مذهب والا ته وایي لکم دینکم ولی دین چې ستاسو لپاره ستاسو دین کافی ده او زموږ لپاره زموږ دین کافی ده او د خپل خودسخته مذهب په مقابل کې د رسول الله سنت طریقې رد کوي او ټوقې ورپورې کوي او ضد ورسره کوي او د خپل مذهب د ملایانو د خبرو برابرولو لپاره د قرآن او حدیث خبرې تاویلوي او د منسوخ په نامه یې غورځوي او د الله په صفاتو او اسماو کې د خپل مذهب له وجې تاویل کوي او چې یو مؤمن مسلمان موحد ملګری تاسو ته د قرآن او حدیث په رڼا کې ستاسو د ملایانو او یا مشرانو په خبرو کې غلطي در وښایي نو هغه ملګری تاسو و خلکو ته د شیطان منافق لا مذهب وهابي سلفي د انګریز پیداوار د مسلمانانو په مابین کې تفرع اچونکي وغیره په داسې غلطو نومونو یې خلکو ته ورپېژنئ نو ایا د دې ټولو کفریاتو باوجود بیا هم و دې خپلو کفري اعمالو ته و دې خپلو کفري عقیدو ته د صحابه کرامو د هغه فاکو اعمالو نوم ورکوئ العیاذ بالله نو دا خو نور څه نه دي بلکې په زوره پر صحابه کرامو دا خپل کفریات ورتفل دي او خلکو ته خالص په خوږو کې زهر ورکول دي نهمه شبهه او زخرف القول دی د خپلو خواهشاتو بندګانو مقلدینو و خلکو ته دا اچولې ده چې غیر مقلدین اجتهاد نه مني سره له دې خبرې چې په حدیث کې اجتهاد راغلی ده جواب زموږ له طرفه و مقلدینو ته جواب موږ اجتهاد منو هغه په داسې طریقه باندې چې مجتهد یوه مسئله له قرآن او یا حدیث څخه استنباط کړې وي او سرچینه یې معلومه وي چې له دغه آیات څخه دا مسئله راخستله شوې ده یا له دغه حدیث څخه او داسې یې نه منو لکه کم تاسو چې وایاست چې دلیل به نه ورڅخه غواړئ، بس مطلق به د ده مجتهد خبره منئ او بیا به د دي پوښتنه نه پسې کوئ چې دا په دي مسئله کې خطا شوی ده یا نه ده خطا شوی. نو دغه رنګه د یو مجتهد خبره منل دا خو مجتهد نه شوی بلکې پیغمبر شوی. او د مجتهد د خبرې د برابرولو لپاره قرآن او حدیث تاویلوي. او چې کوم موحد ملګری د قرآن او حدیث په رڼا کې د مجتهد غلطي در وښیي نو تاسو هغه ته د وهابي لامذهبه منافق و غیره نوم ورکوي او چې د رسول الله یو سنت طریقه د مجتهد له خبرې سره په ټکر کې راشي نو هغې ته تاسو د منسوخ نوم ورکوي چې دا منسوخه شوې ده او ضد ورسره کوي او ورپورې خاندئ او مجتهد خالص د خپلو ځانو لپاره یو خاص امام وټاکي چې دا زموږ امام ده او موږ حنفیان یو خاص ښکاره لکه یهود او نصارا او اجتهاد خو تاسو نه منئ او دا وایاست چې دا په څلورمه صدۍ کښې چې دا په څلورمه صدۍ کښې بند شوی ده چې دا د مولا ابا حنیفه په وفات سره ختم شوی او د اجتهاد په نوم باندې مو تقلید جایز کړی ده چې هغه ښکاره شرک ده او اوس خالص د اجتهاد په نامه له استفاده کولو څخه د خپل خودساخته وضعي کفري مسائل د خپلې فقهې پر خلکو باندې د اجتهاد او قیاس په نامه ورتفوي د مثال په ډول د لمانځه او روژې او حیز او تجارت او شراب او غلا او زنا او سود او طلاق او ځمکه ویشلو او نکاح کولو او د اختر لمونځ او د جمعې لمونځ او د مړي لمونځ او د غرنګه د اسلام ټول احکام را واخله د دغه ټولو شیانو په قرآن او حدیث کې یو رقم حکم ده او ستاسو په دا خود ساخته حنفیه او کفریه فقه کې بل رقم حکم ده یعنې په سلو کې لس حکمونه که چیرې له قرآن او حدیث سره برابر شول دا نور نوي حکمونه ستاسو د دې کفري فقه له قرآن او حدیث سره په ټکر کې دي په سلو کې لس حکمونه خو د شیعګانو د فقه جعفري هم له قرآن او حدیث سره برابرېږي او دا د جمهوریت د کتابو دا هم په سلو کې لس له قرآن او حدیث سره برابرېږي نو په دې سره خو د شیعیت او جمهوریت حقانیت نه ثابتیږي او د غرنګ د عیسوي دین د خو ډیر ور سره برابرېږي نو په دې سره خو د عیسویت حقواله نه ثابتیږي نو ستاسو د حنفیت حقانیت بیا ولې په ثابتیږي او ستاسو خالص په دې خود ساخته حنفیت له دې وجې پسې یاست چې دا زموږ مذهب ده او له ډېره وخته را روان ده او ډېر علما پکښې دي او زما فلار او نیکه او قوم ټول پر دغه لار را روان ده او دا د هر چا خپل مسلک ده او زموږ مسلک حنفیت ده او چې کله مو یو موحد ملګری د رسول الله سنت طرقې ته دعوت کی نو چې ستاسو په دې خود ساخته حنفیت کې نه وي نو تاسو په جواب کې ورته وایاست چې دا زه نه کوم ځکه چې زه حنفي وم پلار مې حنفي وای ملایان مې حنفیان دي هغوی دا کار نه ده کړی او دا خو نوی دین ده دا ته چې را ته بیانوي او ته خو وهبي شوی او لا مذهب او لا مذهب شوی او مذهب مو په پیسو خرڅ کړی ده او هسې د مسلمانانو په جمعات کې تفرقه اچوي بس د مقلدینو د قرآن او حدیث په مقابل کې بل دلیل نشته خالص دا دلیل فلار او نکه او قوم او خپل مذهب او ډیر علما دا د دوی دلایل دي یعنی مقلدین د قرآن او حدیث په مقابل کې خالص له ډیرسته متاثره دي له ډېرښته متاثره دي او الله رب العالمین وایي وان تطع اکثر من فی الارض یدلک عن سبیل الله ای پیغمبره که ته د اکثریت تابعداري وکړې د حق ونه کړې نو وبړوي تا لره د الله له لارې نو دا دونه کفریات چې کوم تاسو د قرآن او حدیث په مقابل کې کوئ خالص د اجتهاد په نامه له استفاده کولو او بیا هم دا خبره کوي چې غیر مقلدین اجتهاد نه مني نو دا خو ښکاره یو غیر دین پر خلکو باندې خالص د اجتهاد په نامه ورته فل دي دا خلاص شو د الله په توفیق سره لسمه شبهه او زخرف القول دا له قرآن او حدیث څخه باغیانو مقلدینو و خلکو ته دا اچولې ده چې تاسو خو چې تاسو ته خو هم حدیث امام بخاری در ښودلی دي دا خو هم تقلید شوی. جواب، زموږ له طرفه و مقلدینو ته جواب، موږ وایو چې یو د امام بخاري د رایې تابعداري ده او بل د امام بخاري د هغه روایت کړل شوي د حدیث تابعداري ده کوم چې ده په صحیح سند سره تر رسول الله رسولی وي نو دلته خو موږ د امام بخاري د رایې تابعداري نه ده کړې. بلکې موږ د هغه حدیث تعبیداری کړې ده کوم چې له رسول الله څخه رانقل شوی ده نو دې ته خو تقلید نه ویل کیږي بلکې تقلید خو هغه ته ویل کیږي چې د یو چا په خبره عمل کول او له هغه څخه دلیل نه غوښتل نو دلته خو موږ له امام بخاري څخه دلیل غوښتی دی چې هغه حدیث د رسول الله ده او نه او نه موږ خپلو ځانو ته بخاریان ویلي دي چې موږ بخاري مذهب والا یو او تقلید خو دغه ته ویل کیږي لکه تاسو چې بعضې کتابونه لیکلي دي لکه فتاوای قاضي خان او فتاوای علمګیري او فتاوای دوري مختار او هدایګانې وغیره او په هغوی کې اکثر خپل خواهشاتي وضعي قوانین لیکل شوي دي او تاسو مطلق عمل ورباندې کوئ او دې ته نه ګورئ چې دا له قرآن او یا حدیث سره برابره ده یا نه ده او که یو مؤمن موحد ملګری خبر دار کړو او که یو مؤمن موحد ملګری خبر دار کړو چې ستاسو د فتاوا دا پلانکی مسأله له قرآن او یا حدیث سره په ټکر کې ده نو تاسو په جواب کې ورته وایاست چې دا خبره موږ نه منو ځکه دا په تاوا شپږ سوه ملایانو جوړه کړې ده یعنې د قرآن او حدیث په مقابل کې خالص له ډېرښته متاثر یاست او خپلو ځانو ته حنفي مذهبي حنفیان وایاست دا شبهه خلاصه شوه د الله په توفیق سره یولسمه شبهه او زخرف القول د دې امت يهوديانو یولسمه شبهه او زخرف القول د دې امت يهوديانو و خلکو ته دا اچولې ده چې هره مسئله په قرآن او حدیث کې نشته العیاذ بالله که چیرې وینو تاسو د بعضې زنانو د نکاح د حرمت مسئله وښیاست او بل دا او بل دا څوک چې ګامیشه ورته وایي او څوک میخه دا چا حلاله کړې ده جائز کړی ده د دې خوراک او بل سجده سهو په لمانځه کې په کم ځایو کې لازمیږي جواب زموږ له طرفه و مقلدینو ته جواب اول تر هر څه مخکې تاسو ایمانونه راوړئ ای مقلدینو ځکه چې دین ناقص بولی سره له دې چې دین فرا ده لکه څنګه چې الله ویلی دی الیوم اکملت لکم دینکم نن ورځ ما پوره کړئ تاسو ته دین ستاسو او داسې قرآن مې درلېږلی ده تبیانا لکل شیئن چې بیانونکی وضاحت کوونکی د هر شي ده او حدیث بیا د قرآن شرح ده نو دین په قرآن او حدیث پوره شوی دریم د یو شي حراموالی یا حلالوالی چې په قرآن او حدیث کې نه وي ذکر د یو شي حراموالی یا حلالوالی چې په قرآن او حدیث کې نه وي ذکر او رسول الله ته د هغوی وحی نه وي راغلي بیا نو د دغه شیانو د حلالوالي یا حراموالي وحی ستاسو مشرانو او ملایانو ته راغلي او که څنګه او بله دا درته وایو او کومې زنانه چې هغه په نکاح کولو حرامې دي هغه موږ ته ټولې الله عز وجل په قرآن او حدیث کې ذکر کړي دي او الله رب العالمین ویلي دي واحل لكم ما وراء ذلكم حلال دي تاسو ته هغه زنانه له دغو ما سوی دا کمې چې مې در باندې حرامې کړې تر دغه ورو خواته نورې ټولې درته حلالې دي په نکاح کولو او په بعضو ځایو کې چې تاسو بې ځایه بعضې زنانه په دا خپلو کفري قیاسو حرامې کړې دي هغه موږ نه در سره منو لکه څه تاسو چې وایاست که زوم خوښې ته د شهوت په نظر وکتل نو دا خپله ښځه د همیشه لپاره پر حرامه شوه او که خسر مژور ته د خواهشاتو په نظر وکتل نو دا مژور یې پر دا خپل زوی د همیشه لپاره حرامه شوه او که زوی و مور ته د شهوت په نظر وکتل نو دا مور یې پر دا خپل پلار د همیشه لپاره حرامه شوه او بیا یې د دې ښځو د حلالوالي لپاره د یهودو څه هله جوړه کړې ده وایي که دې د شهوت د نظر په وخت کې د خپل ذکر د دې ذکر شویو زنانو په لاس یا د بدن پر بله حصه له قبوله بغیر ور انزال کړئ او یا دې لواطات ورسره وکړئ العیاذ بالله بیا بیرته دا زنانه نه در باندې حرامیږي په قص خلک و د انګن ناروا لواتتو ته مجبور کوي د دې خلکو بل مطلب نسته خلک په ناروا وخت کوي دا د ابلیس بچیان تاسو هدايه دویم جلد دوه سوه نه اتیایمه صفحه تاسو د هنکای هدایه د دویمه ورقه هم درواړوئ د پنځلسو عشا هم باندې لیکلې ده داسې خبرې کوي دا خلک او بل چې کومه تاسو دا خبره کوي د سجده سهوې خبره چې دوی کوي نو هغه خو نبی علیه السلام وایي فمن زاد او نقص فلیسجد سجدتین رواه مسلم که چا په لمانځه کې زیادت وکړي یا یې په لمانځه کې کمبود وکړي هغه دې سجده وکړي دوې سجدې په دې کې نو نور څه دي او بله چې تاسې وایه ګامیشه یا میخه دا چا جایز کړې ده العیاذ بالله چې دا رنګه خبرې کوي دا الله جایز کړې ده چا جایز کړې ده چا حلاله کړې ده ګامیشه موږ درته وایو دا له جنسه د غوا ده د ډېرو شیانو جنس وي اقسام یې ډېر وي اوښان یو جنس دی اقسام ډېر پکښې دي ګړان پسونه دا یو جنس دی اقسام ډېر پکښې دي او د غرنګه د غوایی د یو جنس د اقسام یې ډېر دي نو دا په دې کې بیا څه دي او بل په دې کې یو اثار هم سته علي رضی الله عنه وایي د اختري په باره کې د قربانۍ په باره کې والجوامس یجزي عن سبعة کامیشه له اووه کسانو څخه کاپي کیږي او بل دا درته وایو یقیني سم کافران سوي یاست چې رسول الله ته وحی نه در راغلی او ته دا خبرې کوي دا نو چا حلاله کړې ده دا نو چا حلاله کړې ده چې په قرآن حدیث کې نسته نو چا حلاله کړې ده والله العظیم چې په قرآن حدیث کې دا غیر واوالی نه دراغلی چې ستاسو د امام صاحب دا نکه هم حلاله کی څنګه حلاله یې بیا څنګه جایز کی خلکو ته نو څه شو خپل ځانو سره وکی بیخي په یو لرې شیلا باندې تللی یاست دولسمه شبهه او زخرف القول په قرآن او حدیث کې تحریف کوونکو مقلدینو و خلکو ته دا چولې ده چې غیر مقلدین فروعي او غیر ضروري مسئلې په خلکو کې خوروي نو دا یو قسم ته فتنه او فساد پیدا کول دي جواب زموږ له طرفه او مقلدینو ته جواب د رسول الله یو سنت ترقیه ته د فروعي فنم غیر ضروري ویل او د رسول الله یو سنت طریقه خورول وته د فساد او یا د فتنې خورول ویل نو دا خلک ښکاره له شکه خلاص مرتد دي نو له دغې وجې څخه موږ مقلدینو ته وایو چې تاسې مرتد شوي یاست او دوباره به د تقلید په پرېښودو تاسو په اسلام کې داخلیږئ زموږ مسائل دا دي اول خو دا دین فروعي او اصولي مسئلو ته تقسیمول دا قاعده تاسو له ځانه څخه جوړه کړې ده په قرآن او حدیث کښې څه قاعده په دې باره کښې نشته دویم دا دین کښې دویم په دا دین کښې غیر ضروري مسائل نشته ځکه چې زموږ مسائل دا دي موږ د الله سبحانه وتعالی استوا په عرش باندې منو تاسو یې نه منئ موږ قرآن د الله خبرې ګڼو تاسو یې مخلوق ګڼئ موږ د الله تعالی علم هر ځای بولو تاسو یې ذات هر ځای بولئ موږ وایو د علماو خبرې به په قرآن او حدیث تلو بیا به یې راخلو او تاسو وایاست نه د علم په خبره به مطلق عمل کوو او دلیل به نه ورڅخه غواړو زموږ مطلب د تقلید له شرک ځان خلاصول دي او نور امت خلاصول دي او ستاسو مطلب د تقلید په شرک خپل ځان هم اخته کول دي او نور امت هم اخته کول دي او زموږ دعوت دا د خلک خالص پر قرآن او حدیث را جمع کول دي او ستاسو دعوت دا د خلک پر تنظیمو سره تقسیمول دي لکه دا حنفي دین شوی او دا شافعي دین شوی او دا حنبلي دین شوی او دا مالکي دین شوی وغیره او موږ له خلکو سره الحب فی الله والبغض فی الله کوو او تاسو له خلکو سره الحب فی المذهب والبغض فی المذهب کوئ او زموږ دعوت دا ده چې د الله د خبرې لویوالی او عظمت د خلکو په زړو کښې راشي او ستاسو دعوت دا ده چې د امام ابو حنیفه او د مذهب د ملایانو د خبرې لویوالی د خلکو په زړو کښې راشي نو اوس بیا هم زموږ د حق دعوت ته د فساد نوم ورکوئ او ستاسو له حقه انکار و دې ته د هدایت نوم ورکوئ عجبه بې انصافه خبرې کوئ او غیر ضروري مسائل خو تاسو په خلکو کې خوروئ او تاسو په خپلو کتابو کې لیکلي دي لکه قاضي خان فتاوا او فتاوای علمګیري او دوري مختار او هدایګانې الله هم له دې فتاوا و زر تر زره خلاص که هغه بعضې دا دي هغه بعضې دا دي د پلار ورور وغیره د اجازې څخه بغیر ښځه چا سره نکاح کولای شي د امام صاحب په نیز علمګیري دوه سوه او اتیایمه صفحه اول جلد سره له دې خبرې چې نبی علیه السلام وایي فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل چې نکاح باطله ده باطله ده باطله ده درې واره دا په ښه ټینګښ سره یې ویلي دي مسند احمد او دویم که چا د خور یا مور یا ترور یا لور یا خاله سره نکاح وکړه او ورسره ملا هم شوی یعنې دا کار هم ورسره وکړئ او په دې هم پوه وئ چې دا نکاح حرامه ده حد ورباندې نشته خالص ودې وهل شي قاضي خان څلور سوه اته شپېتمه صفحه دریم جلد او هدایه څلور سوه څلور نوېمه صفحه دویم جلد تاسو د نکاح هدایې تر دغه متن را لاندې دا نقطه هم در وګورئ چې ای یضربو ضربا مولیما داسې نقطه هم ورسره ده تاسو یې در وګورئ سره له دې خبرې چې نبی علیه السلام د داسې سړي په سر پرې کېدو امر کړی ده او دریم که یو سړي د وړې جنۍ سره زنا وکړه چې د جمعه قابله هم نه وه او فرج یې هم ور وشلاوی نو پر دې سړي حد نشته قاضي خان څلور سوه نه شپېتمه صفحه دریم جل دونه بې رحمه قوانین دا بې رحمه قوانین که یو کفري یو تواغت باچا اعلان کې ټول خلک به وایي دا څه کفري قوانین راوړي دي دا څه بې رحمه قانون دی دا خو کافر شوی ده استاد خو تاسو څه خلکو ته په خوږو کې زهر ورکړي دي خلک پر دغه رنګه کفري قوانین هم غلي دي غږ نه لري دومره کفري قوانین دومره بې رحمه قوانین څلورم که چا خپل ځان سره جمعه وکړه خپل ذکر یې په خپله دوبره کښې داخل کړو نو غسل پرې نشته که انزال یې ونه شوی دوري مختار یو دېرسمه صفحه اول جلد پنځم، که ګوته یې په دبورګ کې داخله کړه او غایب شوه نو نو اودس او روژه یې مات شول دوري مختار اته ویشتمه صفحه اول جلد او بل که ښځه که ښځې ویده سړی پر خپل ځان باندې واچوي نو پر دا دواړو باندې حد نشته علمګیري دوس دویم جلد یو سلو پنځوستمه صفحه او ستاسو فقه حنفیه اکثره ډکه له دغه رنګه کفریاتو ده بیا هم د خپلو کفریاتو خورولو ته د ضروري نوم ورکوئ او د رسول الله و سنت طریقو خورولو ته د فساد نوم ورکوئ العیاذ بالله نو دا هم د الله په توفیق سره خلاص شوه څلورم درس خلاص شوی د الله په توفیق سره او او پنځم نور بیان به ان شاء الله د الله په توفیق سره په پنځم اخیری درس کې وایو او زموږ ستاسو سبقونه پر دیارلسمه شبهه ودرېدو اخر دعوانا